په سوره بقره کې بیانېدل چې د جاهلیت د خلکو د ځانه خود ساخته جوړ شوی طریقې وي د طلاق باره کې نو په دې آیات مبارکه کې دا غي په بل رسم باندې او د ځان جوړ شوی طریقې باندې رد کړي زمانه د جاهلیت کې د هر طلاق پسې ورجوع او د هغه بس تعداد او شمیر نو معلوم صحت به نو فضل به طلاق ورکولو او بیا به رجوع کولا بیا به طلاق ورکولو عدت به تیریدو او ختمیدو لبنځ دې کېدنو بیا به رجوع او په دې سره به مقصد و چې دې زنانو لا خذل zarar ورسي او دې پریشان کی نو رب العالمین په دغه رسم او د دې په خود ساخته طریقې باندې رد کړي واذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکړي تاسو خپل خذل لرا په زمانه د جاهلیت کې بداو چې سړی به طلاق ورکو نو چې کله به عدت تیرېدو او وقت به نږدې شو نو رجوع به ورلوخه بیا به طلاق ورکو نو بیا چې به عدت تیرېدل نږدې شول نو بیا به ورله رجوع کا دې لپاره چې د هغې د عدت دا وګچي او دې له پرې سره تکلیف او پریشانی ورسي او بیا د هغه څنګهول به مقصد دی چې عدت تیریږي رجوع دې لپاره او کې چې وخت په سیوا واوري نور څه مقصد دی نشته چې رجوع ورلکه خو صرف دا څنګه نو منی سي آیاتونه د الله په کو سرا اوسم باز خلک وای وې طلاق الفاظ استعمال کوي دا مخزله پټو کو کې ورکو نو طلاق کو پټو کو کې دیو کو پریشا او سمد نو دا واقع کیږي حدیث د سنن ابي داوود ترمذی ابن ماجه و غیره راغلي او اهل علم د متابعات او د شواهد د وجنه د حدیث د اسناد تحسینم کړي وما انزل عليكم او اغشر لګلې د پتا سبحان دی انعامات خوریر دی خو دو انعامات په خاص ذکر کړي قران او سنت در له الله را لګلې چې دا د ټول نعمتونو سرداران دي ټول دنیا د انسان سره وي خو ایمان ورسره نشتا د الله په خبرو یقین نشتا او په سنت یقین نشتا نو د سره هیڅ نشتا امام ابن القیم رحمت الله علیه په مدارج السالکین کې ذکر کړی چې قران کریم کې حکمت دو قسمه ذکر کیږي کله مفرد ذکر شي او کله مقرون د کتاب الله سره کتاب ذکر کی نو ورپسې حکمت وی نو کله چې مفرد او ځان له आवाज حکمت ذکر شي نو د دې بیا مختلف معانی مختلف معانی وی کله په معنا د نبوت سره راځي کله تن علم د قران مراد وي کله دا په معنا د فهم او د معرفت سره راځي کله په معنا د تقوا سره او کله چې د کتاب سره یو ځای ذکر شي اول ذکر د کتاب کې بیا د حکمت لکه په دې آیات کې کتاب او حکمت یو ځای ذکر کړل چې کله مقرون بالکتاب وي نو بیا تن سنت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مراد دي امام شافعی رحمت الله علیه په خپل کتاب الرساله کې وایي چې مراد د حکمت را کله ورسره کتاب ذکر شي په اتفاق د اهل علم باندې سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی حدیث دلیل په حجیتیت د سنت باندې قرآن څنګه د مسلمانانو لپاره حجت دی مصدر د تشریع د شریعت په دې نه جوړیږي نو دا شان چې سنت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا مستقل مصدر د تشریع دی تارسو د کمکلو به وقوف خلکو خبره ده چې قران او سنت کې تعارض دی قران او سنت کې تعارض او مخالفت نشي راتله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مستقل کتاب په دې معنی لیکل درء تعارض العقل والنقل څلور جلد کتاب دی هغه کې راز ذکر کړی چې بعض خلک دا داوا کوي چې قران دا ویلي او حدیث دا وایي خلکو لدا خبره سره ګندې چې د قران او د سنت په منځ کې تعارض دی ځکه الله د خپل پیغمبر باره کې وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما پیغمبر او نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خواهش خبرې نه کوي د چې د خپل نصر او باسي دا ورله د الله د طرف نه ونی شوی دا د دین متعلق چې د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم خبرې نو دا ټول د الله په ونی باندې وي صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث لیکل بیا قریش منه کو چې الله پیغمبر بنی آدم دی بشر دی کله غي غسی کله خفي ناراضي نو ته ټول خبرې ولې د الله د پیغمبر لیکي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وکړو چې لیکل نه کول تاسو ته نو کو ټول لیکل نه کې د ورلوي قریش منع کړم چې الله پیغمبر کله په حالت د غوسه کې اسنه د غوسه خبرې ویږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي اكتب هو الذي نفسي بيده لا يخرج منه الا حق لكل كوا زما احاديث دي زما د کاغذات قسم چې زما روح دا غفلات کې ده زما د خلیل حق خبرې روزي د دینه باطله خبره نه روزي په حالت د غضب کې يم په حالت د خوشحالي کې يم نو آیات دلیل په حجیتیت د سنت باندې وما انزل عليكم او هغه چې را لېږلې د پتا سو باندې من الكتاب والحکمت القرآن او د سنتنا يعظكم به نصیحت او وعظ در کوي تاسو له دې سره په دې آیات مبارکه کې دا اصلت احکامنا کوم چې تدبیر المنزل لپاره ذکر کېدل یو لسم حکم نه هغه حکم دا دی چې د طلاق نفس د خپل بیبيانو سره دوباره نکاح کول یو سړي څه له طلاق ورکړ طلاق رجعي خدای عدت تیر کو او دور له رجوع نه نو په عدت کې دو سره دا طلاق باید وګرځي بیا کله واپس کیږي نو نه نکاح به سید دې خزه سره یا طلاق باید ورکړي په سنای الفاظ سره خزه لو د طلاق نه علاوه نور داسې الفاظ ذکر کړي مقصد تا په سره طلاق نو دا طلاق باید نه خزل رجوع چې کې بیا به نوې نکاح سره پاغه کې وګواهان وی نوې مہر وی په زمانه د جاهلیت کې چې بچا یو ځل خزل طلاق ورکو او بیا به د دې سره دوباره نکاح کول او واده به کول نو دا باغ یو عار او عیب ولو لوی شرم به محسوسولو دارنګ دا خزه به بل چا سره بیا نکاح کولو نه پرې خدا دا بند یو لوی عیب او عار غنلو الله رب العالمین وای کنا یو خاون د خپل خزه سره دوباره نکاح کول غواړي او د شریعت مطابق زندگی تیرې نو پرې کې حرج او ممانعت نشتا دارنګ د زنانه عدت تیر شو او د بل چا سره نکاح کوي نو په دې کې د شریعت د طرف نه پرې څه پابندي نشتا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ حدیث د بخاری کې راغلی معقل ابن یسار رضی الله عنه وی وای زما خور له خاون طلاق ورکړو او په عدت کې ورل رجوع نکولا نو کله چې داغه عدت تیر شو او نور خلق د نکاح لپاره پیغام را لېږلو نو د دې خاوندم چې کوم زور خاوندو طلاق ورکړو هغه د نکاح پیغام رو لېګلو ما وجل کوئی اړو په نکاح ورکوم نه پسند مې وکړو نو الله رب العالمین دا آیات رو لېګلو فلا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن دا زنانه ممن کوي که په خپل خوخه باندې بیا د دې ملي خاوند سره واده او نکاح کوي نو بیا دا خاون لپاره نکاح او سره ته صحابه کرامو له چې بد الله حکم به ورسېدو دا الله د پیغمبر حکم به ورسېدو نو خپل باغی بیا قدم نه پورته کولو بیا به خپل شرم او خپل عیب او عار شاله کې خودو او وان دې بشل د الله فی سلیلا وإذا طلقتم النساء كلت طلاق ورغيت سزنان ولا فبلغن أجلهن چې ایمان ساتي په الله باندې او یوم الاخر او په ورځ رستنی باندې په دې حکم سره هغه شاله نصيحت ورکول شي چې هغه په الله او ورځ د اخرت باندې ایمان لري ذالکم دا حکم تاسو لوان اذکارکم ذالک اسم اشاره دا او کوم کی خطاب د مسلمانانو لدا حکم ته مسلمانانو تاسو لوا اذکالکم بچون کې د تاسو لره د بدنامینا واطهر او پاکون کې د بدکارینا اذا د خپل خاون سره نکاح وکي